هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت په دغه وخت کې به تبلو معلوم به کې کل نفس هر یو نفس ما اسلفت حقیقت د هغه عمل چې د مخکې لګره دی هر یو نفس ته به د خپل نیکو اعمال یا د بدو اعمالو حقیقت به تخکاره شي الحمدلله تبلو کل نفس معلوم بشي هر یو نفس ته معلوم بکی هر یو نفس ما عملت حقیقت د هغه اعمالو چې دیو کړی دي حقیقت د هغه اعمالو چې دیو کړی دي دا به تخکارش په دنیا کې خو هر یو سړی وای چې زه په حق وانیم زما د عمل صحیح دی نو قیامت کې ورته خپل اعمالو حقیقت معلوم شي چې دا صحیح دی او کنه دی صحیح وردو الی الله او او به ګرځول شي دی الله تعالی ته مولاهم الحق چې مالک ته دیو د پرشتیا اصل مالک د دیو الله تعالی دی غیبدان الله تعالی او معبود الله تعالی نو دی خو هغه پرې خو اوس به هغه ذات طرف ته ورشي او ذل عنهم ما کان یبترون او رک بشیر دیو نه چې دروغ جوړول د دې دوه معنی مې اعتبار برکړي د دې ځې پر وشل زله دا ویل شي او ذل عنهم ما کان یبترون یا ذل په معنا دا نسیان سره دی او ما کان یبترون نه مراد د شرک د جواز د پاره چې دیو کوم دروغ جو دروغ جوړ کړیو او دا موږ د ملک حفاظت کوه طاغوتی مليانو فتوا را کړی دا دای کړی دا کړی دی الله تعالی وای دغه هر څه به تهیر شي وزل عنهم ما کان یبترون دویم معنا زل راضی په معنا ده غایب کېدو سره ظل الماء فی اللبن او ځکه معنی دار چې وب په پيو کې ورکه شولې الته دا معنی نه کوي په هر ځای کې د زلال معنی گمراهی نه چې وب گمراه شولې په پيو کې نل دغه دغه معنی نه کی معنی ورکېدل او ظل عنهم ما کان یبترون غایب بشیر دیون ما کان یبترون یعنی هغه چې دیو دروغ جوړ کړو چې دا د الله تعالی شریکان دي نو څوک چې د الله تعالی سره شریکان کړي هغه به تورک شي او سره عموم عموم نمویه ځکه الله تعالی به جدا کی کنه په دې کې هم ذکر کیږي شپږ خبرې اوله خبره په دې کې ذکر کیږي دلیل عقلی اعترافي یو درشم آیات کې واغ بیان شي دیمه خبره زجر په اتخاذ د شرکاو باندې د الله تعالی نه علاوه نور شریکان ولی نیولې دي الله تعالی په دې باندې زور نه ور کوي سلور شپیتم کې هغه بیانې دریم ذکر کیږي زجر په انکار د قران کریم باندې د قران نه د انکار ولی کوي د الله تعالی قانون او د الله تعالی د نظام نه انکار ولی کوي دا به ذکر کیږي تقریبا په شپږ ځای کې ولا ذکر کیږي شپږ دیرش و دیرش اته دیرش څلوېښتم دوه څلوېښتم او درې څلوېښتم کې دا بیاني د الله تعالی د کتاب نه انکار ولی کوي الله تعالی به زواجر ذکر کوي تخویف اخروی و ذکر کیږي څلور پنځه څلوېښتم آیات کې د قیامت یاره ده قیامت نه ویریږي تخویف دنیوي بیانیږي په شپږ څلوېښتم آیات کې که تاسو د الله تعالی د دین نه انکار کوئ الله تعالی ور باندې په دنیا کې عذاب راولي او شپږمه خبره زجر دی په انکار د آخرت باندې د قیامت نه ولې انکار کوئ قیامت خو راته راځي مخې ته د الله تعالی مخې ته ودرېږئ دا ولې کوئ دا شپږ خبرې بیانیږي قل ورته پیغمبره مې يرزقکم څوک دی چې روزي درکوي تاسو لره من السماء د اسمان نه والارض او د ځمکې نه د اسمان نه روزي سره باران د باندې څوک کوي او د ځمکې نه د شینکي څوک راټوکوي د اسمان او د ځمکې نه ام یملک السمع والابصار او یا څوک اختیارمند دی د غوږونو والابصار او د سترګو د سترګې در چا درکړي دي که الله تعالی وغواړي ستا دا غوږ به دغسې ښه به یې دله غټ کړي خو لیکې نه اورېدل به پرې نشي کولی دا کاڼه خلک چې د هغې ښه غټ غټ غوږونه یې داسې نه چې غوږونه نه بس الله تعالی ته طاقت واخلي هغه څه نشي لیدلی څه نشي اورېدلی ډېر خلک داسې د هغې سترګې شته دی لیکن هغه پرې لیدل نشي کولی د غوږونو ذمهوار دغسې د سترګو ذمهوار الله تعالی دی و من یخرج الحی من المیت څوک دی چې راوباسي ژوندي لره من المیت له مړي نه و یخرج المیت من الحی او څوک دی چې راوباسي مړ لره من الحی د ژوندي نه دا کار څوک کوي د دې بار بار مخکې وضاحت شوی دی څوک دی چې راوباسي ژوندی له مړي نه ژوندی سره حی د ژوندی چرګوړی دی مرغۍ بچی دی پسلونه دی تازه مؤمن دی عالم دی او میت مړ دی نطفه ده هګۍ ده ځمکه ده مشرک دی جاهل دی مخکې دا ټولې معنی بار بار بیان شوي او یخرج المیت من الحی او څوک دی چې راوباسي مړ لره د ژوندي نه ومن یدبر الامر او څوک انتظام کوي د ټولو کارونو دا نور ټول کارونه دله څوک کوي وریځې څوک راولي او د اسمان څوک شین کوي دا نور او سپوږمۍ څوک راخیږي دا څوک کوي دا الله تعالی د مشرکان نه تپوس کوي نو مشرکان به سوي پس یقولون الله دی وای دا ټول کارونه خو الله تعالی کوي ولې موږ د ترسي بيجي نه ښکارو چې دا وجدا بل څوک کوي نو وقلو تو یا فلا تتقون ولې ځان نه بچ کوي د شرک نه ولې ځان د شرک نه بیا نه بچ کوي ان شاء الله د دې وی مسلې وضاحت دا په یو ځای کې خجور بیا کوه دې ځای کې تاسو مختصر یم چې د مکی د مشرکانو سره نبی صلی الله علیه وسلم جنگ وکړ په جنگ بدر کې تیاویا کسان مردار کړل ولی هغه د څه شي نه انکار کو د آیات کې خو الله تعالی دا وایي چې مشرکانو دا منل چې دا غوګونه الله را کړی دي سترګې الله تعالی را کړی دي باران الله تعالی وری او دا بوټي چره الله تعالی را ټوکي دا ژوند او مرګ چره الله تعالی راولي نظام چره د الله تعالی چلی نو اختلاف پس کیو دی آیات نه معلوم پس یقولون دی وی الله دا ټول کارونه الله تعالی کوي یو دا اقرار کو په دغه کې وراشي دیو چره ادعا کوله تقبر د تقرب ال الله وای مونږ چې د بعضی کارونه کو نو دا مونږ د دې لپاره کو چې الله تعالی ته مونږ نږدې شو دغه کې وراشي سوره زمر کې وراشي درې آیات کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ الله تعالی ته ځان نږدې کوو دا بعضی کارونه ځکه کوو در دې لپاره کوو دویم مشرکانو دا کار کاوه چې دعا به د الله تعالی نه غوښتله دعا به د الله تعالی نه غوښتله د الله تعالی نه به دعا غوښتله دغه کې وراشي سوره یونس کې مخکې تیر شول دویشتم آیات کې چې کله په دریاب کې راګیر شوله نو بیا به الله تعالی ته چغې وهلې دا کار پکې و دغسې نور ډېرو صورتونو کې ورا دي سوره لقمان کې سوره عنکبوت کې ورا شي کله وی چې قسم کاو نو قسم به کاو د الله تعالی په نوم باندې واقسم بالله جهد ایمانهم دا کې مخکې ذکر شوی دی پر سوره سوره انعام کې مخکې ذکر شوی دی یو سل نه هم آیات کې په الله تعالی باندې به قسم کاو د الله تعالی په نوم باندې به نظر نیازم کو منښت هم کوله د الله تعالی په نوم باندې مال ور کاو سوره انعام کې ذکر شوی دی شپږ یو سل شپږ در شمایت کی هاذا لله بزعمهم د الله تعالی په نوم باندې به نظر نیاز کاو استغفار به غوښته سوره انفال درې در شمایت کې ذکر شوی دی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون د الله تعالی نه به بخنه غوښتله مخکې سوره اعراف اتهشتم آیات کې مې ورته ویلي وو چې کله دیو به طواف کوه نو په بربنډه باندې به یې کوه او په هغې کې به یې غرض دا و چې دا ګناه په دې جامو کې موږ ګناهونه کړي دي نو موږ په دې کې د الله تعالی اوس د الله تعالی کور نه دې کې طواف نه کوو طواف هم کوو دغسې د مسجد حرام د هغې دغه کوو تعمیر به کوو جوماتونه به جوړول او حج به کو سورې مخکې سورې توبه کې ذکر شوله نو لسم آیات کې ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله جمعتونه به آبادول جمعتونه جوړول ورانول نه دا ټول قرآنی کریم نه انکارم نه کاو سوره یونس په لسم آیات کې مخکې تیر شوله ائت بقرآن غیر هذا او بدله صرف کې ترمیم وکا بس دغه هم پوره ده نور اعمال د هغې په حدیث کې بیان شوي دي د ورځې به تواب چې کاوه نو دا به نارینه و کاوه د شپې به تواب زنانه و کاوه د پردې ډېر زیات پابند سوچه ګیرې یې پرېښې وي ګیرې مشرکانو ګیرې نه خریلې د هغې وجه دا وه وای مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې او د ابراهیم علیه السلام په دین کې ګیرې خریل نشته سنت کول به سنت چیرې ده ماشوم چې سنت کوي دا پکې وای دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې دا کار وکاو اعتکاف به کاو په جمعات کې به اعتکاف کاو اعتکاف به جکل کاو ابو جهل نو پای کې به بیا غوړ سه اشیام نه استعمالول وای دا د انسان خواهشات را پري او زه اعتکاف کوم دیر پر چې خپل خواهشات کم کما ځان د الله تعالی تابع کوم دا خبره وکوله د الله تعالی په نس باندې به چې د الله تعالی په نوم باندې چې نظر کاو نو کله به د اولاد نظر هم کاو د اولاد نظر به هم د الله تعالی په نوم باندې کاو لکه د عبدالمطلب په باره کې راځي چې یو ځل د زمزم اوبه وچې شولې د زمزم اوبه یو ځل وچې شولې نو د د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه نظر وک وای که الله تعالی درې زمزم دا اوبه دا دوباره راښکاره کړلې نو زه په خپل زامنو کې یو زوی لالو دا لیکلی د سیرت کتابونو دا لیکلی نو اوبره را چالو شولې زمزم وب چیرې دوباره شروع شولې نو اوس چیرې دانه کومه کدا چرته بل سړی نو چې مړه پرې دا اوس ویل او بخواسي مو شولې زه په څه کوم نو الله تعالی ما خو نظر کړی چې زه خپل زوی لالو ما خو لیکنه اوس می زامن ډیر دي اوس کوم یو حلال کوم قضا حلال کوم ترن پاغه باندې راضی نشي نو خسنه واچو د نبی صلی الله علیه وسلم والد د نبی اسلام پلار عبد الله دغه خسنه راوختو ودا و علالوم اعلان یو کا په مکه کې وای په پلانې ورځ باندې په پلاني تاریخ باندې پلاني ټیم کې وځه ما د خپل بچی الله تعالی لپاره نظر کړی دا بزا حلالومه نو ټول خلک حاضر شي چې ویني زه الله د پاره دا قرباني کومه په دې کې مکې ته څه خلک راغلی او د مدینې نه او د تجارت د پاره هغه هم دا اعلان واورید چې پر دې کې اعلان دی چېرې د سړی به خپل زوی لالی د الله د پاره نظر کړی به هر حال مدینه ته خبر پدې کې قافله ورسېدله په دې کې مدینه نه رابطه وکړله دی دغه ته د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مامخیلی چې ولا په مدینه کې مامخیل و په عبد المت په دغه عبد عبد المطلب پسې دغه راولېګه پاغه پسې جواب راولېګه وای دا د ستاسو څه کېته زمونږ ته دغه لاله زمونږ خورای ته لاله دا سړی ته لاله نه مکو په مونږ ته لګ انتظار کوي تاسو مرا شي خیر تاسو تاسو هم تماشا وکي تاسو به مینه نو خلک د مدینې نه راغلل سلو خان د ځان سره روان کړی دي سلو خان په دې کې مناظره وکړه یو بل سره مناظره وکړه سلو خان وې داسې به وکړو چې د یو انسان دیت چې هغه سلو خان دی د یو انسان دیت هغه سلو خان دی سله نو بس دا سلو خان د په ځای باندې حلال کا او دا الک چې دا مال له په مناظره کې هغه چې دا مناظره هغه وګټله نو دیو جن بیا دا غالل نه که نو اوس زه تاسو ته بیا واپس خلاصه وایم دا یې منله چې الله تعالی خالق دی مالک دی رازق دی محترم اوریدونکو دا زمونږ چې محترم ورونه تبلیغیان چې کم بیان کوي دا ټول مشرکانو معنی د مکې مشرکانو دا معنی ځکه هغه محترمین چې بیان کوي نو هم دغه ډېر ښه بیان دی الله تعالی خالق دی مالک دی رازق دی ونې الله پیدا کړي دي دا اوبه الله تعالی شروع کړی دي دا غرونه الله تعالی پیدا کړی دي په دې ونه کې دا پانی الله پیدا کړی دي په دې پانه کې رګونه دي دا الله تعالی پیدا کړی دي اسمان الله پیدا کړی دي زمکه الله پیدا کړی ده د ستوریو د نور او سپوږمۍ دغه بیان دا ټول بیان مشرکانو منه د مکی مشرکانو دا بالکل منه کته وج په کم ذکر په دې قران کې دا میر تویل دغه دا مړه کول څوک کوي ژوندي کول څوک کوي غوږونه چا درکړي دي دا سترګې چا درکړي دي دا ژبه دې چا شروع کړې ده دا چا چا دا ټوله مشرکانو منله او د الله تعالی په نوم باندې نظر و نیاز کاو د الله تعالی ته به په سخت وخت کې چغې ومهلې او دغسې د الله تعالی په نوم باندې به قسم کاو استغفار به هم وایه جماعتونو کې منځنه کول په بیت الله کې منځ کاو طواف به بیت الله کاو حج به کاو اعتکاف به په جماعت کې دانه نه کاو روجی هم نیولې په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی روجی هغه نیولې دا ټوله خبره کولې نو بیا څنګه چلو شو نو که تاسو دا وای غټي غټي ګریه پرې خوي غټي غټي ګریه پرې خوي سنت کول دا هر څه پکې آن تر دې پورې چې کله به د الله تعالی د پاره د خپل بچو نظر نیاز هم کاو اگر کغه صحیح نه و خو لیکن دا به کاو چې الله تعالی ته مونږ نږدې شو څه باندې کافرو د دې زمانه په یو مسلمان کې داشته چې هم چې الله تعالی ته چغي وهي منظم په پابندۍ باندې کوي روجیم نسی زکات هم ورکوي د الله په نوم باندې نظر و نیاز هم کوي او دغه سي اعتکاف هم کوي طواف هم کوي ګری هم پرې خري او نظر و نیاز هم کوي استغفار هم وایي دا څوک دي دا نن سبا ډیر مسلمانان هغه چې کم کارونه کول دا سره شته دي صرف په مسله په یو ټکی باندې وا شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابل ګرام هغه ذکر کړی دي هغه به دا ویل د ټول انبیاء علیه صلوات و سلام سره مقابله یا بولا د نبی صلی الله علیه وسلم سره مقابله په سبا نه وکړه جنگ په سبا نه شروع شو مرګری په سبا نه شهیدان شول هجرت په سبا نه رامینځته شو اختلاف په سکیو اختلاف پدې کې چې حاکم الله تعالی قانون به الله تعالی چلیږي خپل ملکی خپل مشری دا پرېږدي دا بنوي چې دا زما ملکی ده دا او کوي دا مکوي دا به وی چې الله وای دا او کوي نو وای کوي الله تعالی وای چې دا مکوي نو مې کوي نو پیغمبر به چې کله راغې د نوح علی صلوات و سلام نه پدې خوانې یا بولاغي نظام طاغوتی پارلمانی بدلاو فقط ځکه چې یو مضبوط ملک به لکه دغه په وخت کې د موسی علیه السلام په وخت کې فرعون د هغې پارلمان او د هغې یو حکومت مضبوطه او هغه ویلي چې انا ربکم الاعلی زما قانون به چلیږي موسی علیه السلام ته ستا به نه د الله تعالی قانون به دویم یا به ولا نظام طاغوتی د جرګو سیستم بدلاو قومي دغه به په دې قوم کې وچره هغه جرګې کولې دا مخکې په یونان کې تیر شوی دی راسي د ورځې ورځې لپاره به چیرې ګروپ ټاکو هغه بوله فیصله کولی او یا بوله دا دوانه بدلول لکه د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې نبی رسول چې کله الله تعالی راولېګا نو په مکه کې د جرګو سیستم هم خپل خپل قانون بری مشران جوړاو او دغه یو حکومت هم قائم کړو چې دغه مشری چا کوله ابو جهل دغه مشری کوله نو وهل ټکول په دغه باندې شروع شو زمونږ وهل ټکول هم په دغه باندې دې ځکه الله تعالی دا وایي دا د مشرکانو عقیده ده مشرکان د سینو چې هغې مونږ نه کاو ځکه کافرو مشرکان داسې نه چې په سخته او پرې راغلل د الله تعالی نه علاوه بل چاته بیا چغې وهلې الله ته بیا چغې وهلې استغفار یې وایه غټې غټې ګیرې یې پرېښې وي د الله په نوم باندې نظر و نیاز کوه طواف یې کوه اعتکاف یې کوه روژې نیولې مونځونه یې کول دا کارونه هغوی کوله خو کافرو په دغې باندې قل ورته پیغمبره مې یرزقکم څوک دی چې روزي به درکړي تاسو ته امین سمای څوک دی چې روزي درکړي تاسو ته بارې نه ول ارض د ځمکې نه ایم ام یملک السمع والابصار څوک دی اختیارمند د غوږونو او د سترګو او مې یخرج الحی من المیت څوک دی چې راوباسي ژوندي در د مړی نه او څوک دی چې راوباسي مړی در ژوندي نه او مې یدبر الامر او څوک دی تدبیر بو کې کارونه څوک تدبیر څوک تنظیم چلای دا ټولو کارونو انتظام څوک چلی په سیقولون نو خامخا دی وای الله دا ټول کارونه خو الله تعالی کوي نو خا چې ټول الله تعالی کوي نو افلا تتقون ته تو تاسو ځان د شرک نه بچ کوئ وذالکم الله ربکم نو دغه صفاتون والا الله تعالی ربکم تاسو ته ما یو ټکی بار بار ویل رب رب ذکر کیږي رب الله تعالی پیغمبرانو ته په دعوت کې کلمه د رب غوړه کړې ده شیخ صاحب رحمت الله علیه بدا ویل وې د دې لپاره وجه دا ده یعنی د رب معنی ده الله تعالی تربیت کوون کړي ده الله تعالی تربیت بیا دوه قسمه ده دا یو ټول خلق منی خدا بل یو تربیت نه منی یو تربیت د الله تعالی ده ده کته چاته وی دا ډوړی در څوک درکې وای الحمدلله در الله تعالی راکې الله تعالی مور کړم د جامع الحمدلله بس الله را باندې مهرباني وکړه د پیزار خزه اولاد بچي و الحمدلله د الله تعالی وکړل نو څنګه چې الله تعالی ستاسو تربيت کوي په خوراک باندې په سکاک باندې په جامو باندې په لباس باندې نو دغه سي الله تعالی ستا تربیت کوي په قران باندې الله تعالی تربیت کوي نو تربیت د الله تعالی په دوه قسمه لري یو مادي تربیت دی ستاره بدن او دویم ستاره روحاني تربیت دی نو انسانان دا یو تربیت د الله تعالی مني خو لیکن دا بل تربیت بیا بیا توغوتیانو مني نظام بیا دغه مني او تو تو ہے فذالکم الله دغه صفاتونو علی الله تعالی دی ربکم تاسو رب دې تاسو قانون ساز دی الحق او پرشتیا په ما ذا بعد الحق الا ضلال نو نشته له ورسره رب پر خودر د حق نه الا ضلال مگر گمراهی ده په ما ذا بعد الحق بعد ترک الحق حق چې پر خوده نو گمراه شولې فان تصرفون نو کسرنګ اړول شي تاسو د حق نه بل طرف ته وړي کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا دغسی دغه سی پوره شوی دا فیصله درپسته علی الذین پاکستان باندې فسقو چې هغه فسق کړی دی انهم لا یؤمنون هغه فیصله سره انهم لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي انهم لا یؤمنون په آیات باندې ځان پوهه کوي بعضی لیکلي دی وای په دې آیات کې دغه اشکالات دی په کې اشکالات پکې نشته دا انهم لا یؤمنون دا تفسیر دی لپاره د کلمت ربک دا تفسیر دی کلمت ربک دغه سی پوره شوی د فیصله د رب ستا ستا د رب فیصله سره انهم لا یؤمنون دا کم چې په پیسق باندې کلک دی دا ایمان نه راوړي د زړه او د عینات د وجنه دا الله تعالی فیصله ده نو دا کلمت ربک دا تفسیر دی لپاره د حقت کلمه دا لا یؤمنون دا دا تفسیر دی لپاره د حقت کلمت ربک دا د غیر لپاره تفسیر وکړ او دویم قول لمبسرینو داره چې دا کلمې نه مراد وعده د عذاب ده د کلمه ربک نه مراد وعده د عذاب ده او انهم لا یؤمنون کې لام مقدر ده اصل لسره دغه سی پوره شوی د پیسې را رب ستا پاک کسان باندې چې هغه پاسې قان نه فرمانی کوي لا د الله تعالی د عذاب فیصله پیولې پوره شوی ده لانهم لا یؤمنون ځکه ایمان نه راوړي نو دوی به چپ شي نو قل ورته پیغمبره الله یبدا الخلق الله تعالی خو اول پیدایش کوي ثم یعیده او دوباره پیدایش هم الله تعالی کوي فانا تؤفکون نو کم طرف ته وړیدل شي تاسو حق نه توحید نو بیا کم طرف ته وړي ته چې رچا د عبادت کې نو دا څوک پیدا کولی شي نشي پیدا کولی دا کافران هم چې پیدایش الله تعالی کوي د مشرکین عرب خدغه منله خو د دې زماني مشرکان وای دا وای بابا دا بچی ور کړی دی د دې مشرکانو نه هغه مشرکان دا مشرکان دا غینه ډیر زیات بدتر دي هغه نسبت الله تعالی ته کوي دیو نسبت چیرې بابا ته کوي قل هل من شرکایکم دا اوس الله تعالی ذکر کوي بل رد پاغي باندې قل هل من شرکایکم حاصل آیات دا ده چې یو الله تعالی دی چې تاسو حق ته رسئ الله تعالی د ته سمه لار ښیي نو تاسو چې چاره تابعداري کوئ نو هغه تاسو ته حق لار نشي ښودلی بلکې هغه محتاج دی په لاره کې بل چاته هغه په لاره ښودلو کې هغه بل چاته محتاج دی او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه تاسو ته سمه لار ښیي نو د الله تعالی خبره ول نه منئ قل ورته پیغمبر هل من شرکایکم اشتر احساس و مددګاران نه مې یهدی الی الحق چې رسول کول شي حق ته نو دی بغلی شي نو تو تو نشتره قل ورته الله یهدی للحق الله تعالی رسول کوي حق ته په مې یهدی الی الحق نو هغه څوک چې غره سوال کوي حق ته حق هغه ډیر زیات حقدار دی ایو تبع چې دغه ته ویداری وکړل شي ایو تبع یعنی دغه د اوامر او د نواهی او هغه منل شي اما الله یهدی الا ایهدا مګر ال ام من او کنه هغه څوک لا یهد دی چې نشي مندلې هغه لار الا ایه دا مګر کلار ته خود لشي ستاسو د الها تاسو چې ته الها وای معبودانو ته وای نو دیو خپل دیو ته سملار نه معلوم ها کبل چاو ته سملار او خود لنه په بل لا په سملار باندې روان شي نو د هغه ذات تابعداري ولې نه کوي چې هغه ته سملار خي او سملار د الله تعالی دین دی نه غو منی فما لکم کیف تحکمون نو څه دلیل دی تاسو کیف تحکمون څرنګې به څرنګې به دلیل فیصله کوي کیف تحکمون نو مراد تیرې فیصله دی به دلیل و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان ظن لا یغنی من الحق شیئا و ما یتبع تابعداري نه کوي پر شرک کولو کې اکثرهم زیات تدینه الا ظن مگر د ګمان تابعدار دي بس دا د ګمان تابعدار دي و ان الظن او یقینا ګمان لا یغنی من الحق شیئا پیدا نه ورکوي د حق نه من الحق په اثبات د حق کې ګمان هیڅ پیدا نه ورکوي ان الله علیم بما یفعلون الله تعالی پوهه په څه باندې چې دی کوي ګوره عقیده په ظنیت باندې نه ثابتي عقیده لپاره ټوس دلیل پکار دی د قران نه د غیر پر دلیل پکار دی او دا مشرکان چې د دیو چې دا کومه عقیده ده نو سوی دیو وای دی بابا خواته داونه ولاړه ده دا تاسو ولې نه وهی نو داسې نه وای چې دا په شریعت کې دی دا د مقبره ونه ده مونږ نه وهو داسې وای وای بیا راپسې د شپې دا بابا راځي او کټ روان یړی په بل چا باندې اړولی دی مړه وای سړی ته خبر نه کنه پلانی دا چل کړو او د دې سړی نه دا پانی وړی وی خپل بيزول غټول مړی شوی بس ګمانونه دي که زه دا وکم نو دا بر سره وشي ګمان د خپل ګمان تابعدار دی نو عقیده خو په ګمانونو باندې نه ثابتېږي د عقیدې لپاره ټوس دلایل پکار دي قوي دلایل د غیر لپاره پکار دي ان نظر نه یقینا ګمان لا یغنی من الحق پیدا نشي ور کولای د حق په ساوي تول کې شین هیڅ قسم ان الله علیم بما یفعلون الله تعالی پوهه پاسوانی چې دی کوي وس الله تعالی ذکر کیا زواجر هغه چاته چې خو د قران کریم نه انکار کوي دا غي ته پنځه شپږ زواجر هغه ته بیانې وما کان هاذا القران نه دا قران کریم پنځه صفات د قران کریم به بیانېږي اول وما کان هاذا القران ایوب ترا من دون الله او نه دا قران کریم چې جوړ کړل شوی دی ما سیوا د الله د د طرف پر ما سیوا الله نه دا قران کریم د ما سیوا الله د طرف نه نه جوړ شوی یعنی دا د الله تعالی طرف نه راغلی دی دا الله تعالی نه چې علاوه څومره دی دا غیر طرف نه رانه جوړ کړی شوی نو ولې نه مانی دا د ځان نه جوړ کړی شوی کتاب خو نه دی دویم ولکن تصدیق الذی بین یدیه دا لیکن نازل کړی دی الله تعالی لپاره تصدیق دا کتابونو بین یدیه چې مخکې دی دینه د الله تعالی د دې کتاب نه چې مخکې کم کتابونه دي د قران کریم نه مخکې نو د قران کریم سره دا کتابونو تصدیق شوی دی دغه تصدیق شوی دی او د تصدیق مې راته بار بار لس ځله مې ته قبو خبره وکړله چې دا هم زده کړله په قرآن کریم باندې به پوه شئ د تصدیق یو معنی دا ده چې په نور کتابونو کې کوم اصول د ایمان ذکر شوی او اصول د دین اسلام په کې ذکر شوی هغه په قرآن کریم کې ذکر دي په پرو په پروع کې ولګ لګ معمولی فرقي خو لیکنه نور په اصول د دین کې به اختلاف نشته دویم د تصدیق معنی داره په مخکینو کتابونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم اوصاف بیان شوی د اخیری پیغمبر دا ذکر پکې شوی چې الله تعالی ولا کتاب ورکي او اخیری امت بوله الله تعالی ورکي بل پیغمبر بنه راځي نو کله چې کتاب راغی نو د مخکینو کتابونو تصدیق وشو کنه رښتینی شو لغه ځکه پاغي کې کومه خبره و نو هم اقوا شو لغه دې مثال لسره لکه سره وستا تراشی وې پلانیږي کې دغه وشو پلانی ځای کې چې دا یو دماکه وشوله او په هغې کې لس کاپیران مړه شوله مرتدین پکې مړه شوله تا ته خو خبره وکړه لکه تا ته اوس داسې یو اطلاع راغلې ده اطلاع راته راغلې ده او بیا د هغې تصدیق وشي ته په خپله لاړ شي په خپله وینې هغه کار هم هغه شان کې شوی چې ګاړی ولا چې دی په بل ډډه باندې اړولی دی او یقیني خلک چې دی مړه دي نو تصدیق وشو که ولکن تصدیق الذي ولکن انزل لیکن نازل کله شعر د قران کریم د پاره تصدیق دا کتابونو په نه دی چې دینه مخ کړي و تفسیر الکتاب او د پاره د تفصیل د پرشو حکمونو د الله تعالی الکتاب دی چې په معنا د مکتوب سره دی مراد تینا احکام ضروریه دی احکام ضروریه دی نو ترجمه به داسې کوي و تفصیل الکتاب او دا قران کریم نازل شوی دی لپاره د تفصیل د پرشو حکمونو د الله تعالی الله تعالی چې کومه حکمونه پرس کړی دي نو د هغې د قرآن کریم کې د هغې تفصیل بیان شوی دی د ضروري کوم څیزونه چې دي الکتاب په معنا د مکتوب سره مکتوب په معنا د پرس کړلی شوي سره مراد ترنه پرس شوي احکام د الله تعالی دي په قرآن کې بیان شوي دي بل صفت لا ریب فی هیڅ شک نشته په دې کې من رب العالمین د الله تعالی طرف نه راغلی دی نو په دې کې ولی شک کوي دا ولی نه منئ ام یقولون افترا زورن اوس منکرینو ته ام یقولون افترا آیا وای دا خلک چې ځان نه جوړ کړی دی قلو ته پیغمبره که ما د ځان نه جوړ کړی نو تاسو خو هم عرب یې کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له امیو ان پړو نه لیک کولای شو نه لوست کولای شو لیک لوست نبی علیہ السلام نشو کولای تاسو وای چې دا تر ځان نه جوړ کړی نو تنر شتم د سی صورت جوړ کړه نو قران کې د ټول کتاب دا دې ته وایي دغه شوی دی طلب شوی دی د مقاولې د قرآن کریم د دې په شان کې تحدي دی ته وایي او سورة البقره کې موږ ویلو چې قرآن کریم کې څلور قسم تحدي بیان شوی ده د دې قرآن په شان کې بل کتاب راوړی نشي راوړلی لس سورتونه راوړی نشي راوړلی یو سورت راوړی نشي راوړلی یو جمله نشي راوړلی نشي کولی د قرآن په شان کتاب څوک راوړلی شي ام یقولون افتراو دی وای چې د ځان نه جوړ کړی قول ته پیغمبره تاسو هم عرب یې کنه فاتو راوړی به صورت مثلی یو صورت په شان درې باندې په شان درې باندې مماثلت دی په فصاحت کې بلاغت کې په خیسته ترتیب کې او دغه سي چې راتلونکي حالات پکې بیان شوي او مخکې حالات پکې بیان شوي داسې یو آیات صورت تاسو راوړی ده ودعو من استطعتم من دون الله او راو بلی تاسو هغه څوک چې طاقت لري تاسو سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې د سورۃ البقره کې دی وضاحت بالکل بیان شوی بل کذب بما لم یحیط بعلمه بلکې دیو دروغجن غنی د الله تعالی کتاب بما په دی وجه باندې لم یحیط بعلمه چې نه حاصل کړی دی علم د قران کریم او هغه مشهور متل دی الناس اعداء لما جهلو دیو د الله تعالی په کتاب باندې پوره نه پوهیږي او څوک چې په کم شي باندې پوهیږي نه د هغې دښمني کوي بیا د هغې دښمني کوي طالب چې کله کتاب وای او کم کتاب ورته ګراني نو بس د هغې مطالعه بیا نه کوي نه یې راخلي او بس هسې به یو خبره وکړي چې دې کې دا چللی ده هغه پې پوهیږي نه ځکه دغه وکړي دیو د الله تعالی دی کتاب سره ولی دشمنی کوي د الله تعالی کتاب سره دشمنی ځکه کوي چې دی د دیو علم نه دی حاصل کړي د الله تعالی کتاب په علم باندې نه پويږي یو سره د علم نشته ولما یاتی تا ولما یاتیم تاویله او لا تر اوسه پورې نه دراغله دی ته تاویله عاقبت د نه منلو د قران کریم تاویل نه مراد پرې ده کې عاقبت د انکار ده چې دیو کوم انکار کوي کدیو یو دوه درزه وخوړل پرې کې نو بیا وې دی ومني خو لیکنه د دې سزا ته نه دراغلي کذالک کذب الذین من قبلهم داسې د دا دروغ نسبت کړو آ کسان من قبلهم چې مخکې و د دیونه دروغ نسبت یې چاته کړو انبیاء علیه السلام ته کړو کذب الذین من قبلهم رسولهم خپل پیغمبران دروغجن ګڼلیو فنظر نو وګوره کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه و انجام د ظالمانو نو ای ظالمانو که تاسو د الله تعالی کتاب ونه منئ نو هغه مصلح دی او څوک چې د الله تعالی نظام او قانون نه مني په هغې باندې ایمان نه راوړي نو دا مفسد دی دا فسادیان دي دا ورانکاري دي الله تعالی وایي زه یې ښه پېژنم و ان کذبوک تسلی د نبی رسول الله سلام ته اے پیغمبره کدا خلق ستا تکذیب کیا نو ته په دې باندې مخه پکېږه د مخکینو انبیاء علیه السلام هم دا تکذیب شوی دویمه خبره دا ده چې ستا لپاره بدل ستا د عمل له او د هغې لپاره بدل د هغې د عمل له نو ته د الله تعالی د دین دعوت کوه الله تعالی به له اجر او ثواب درکوي د هغوی د اعمالو بوج په تا باندې نشته دی د یو بل په باره کې تپوس نه کېږي ستانه و ان کذبوک او که دیو تا دروغجن ګڼي نو په قول ته ورته وایه لې عملي زما لپاره زما د عمل بدله ده چې هغه سره دعوت دی الله تعالی کتاب ته ولکم او ستاسو لپاره عملکم بدله د ستاسو د عمل له د دې ځای کې د عمل نه مراد لی عملی لی جزاء عملی زما لپاره بدله زما د عمل له چې هغه دعوت دی د الله تعالی کتاب ته ولکم عملکم او ستاسو لپاره بدله ستاسو د اعمالو ده تاسو ته ستاسو د عمل بدل درکړی کی هغه ستاسو عمل سره انکار دی د قران کریم دشمنی کولی تاسو ته داغي بدله درکړل شي انتم بریئون تاسو خلاص یې جدای مما اعمل دا هغه څه نه چې زه کوم او انا بری او مما تعملون او زه خلاص یم دا مرونه چې تاسو یې کوئ زمونږ د اعمالو په یو بل باندې بوج نشته لري زه خپل کار کوم او تاسو خپل کار کوئ الله تعالی ما ته زما د عمل بدل راکړي او تاسو ته الله تعالی تاسو د اعمالو بدل درکړي ومنهم یستمعون الیک دا زورونه بل زورونه نبی صلی الله علیه وسلم خواله براغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر الله تعالی کتاب بیان وګ به وته کی خو خو لیکن قبل او بنا الله تعالی د دې کافرانو مثال دا سیده لکه دیو کانه دی ځان پرو په زور باندې کون کړی دی نه دیو کانه دی ځان په زور باندې کون کړی دی نو خلک وای کنه وای چې ودی خورایخ به کی ځان چې ځان په زور باندې ودی کیناو بیا سو کرایخ کی یو خو یقیني کون دی نو هغه ته خو چې وزور باندې وینا وکي نو هغه به رایښ شي خو الله تعالی چې ځان یې کون کړی دی عقل هم نشته دی نو بیا به هسې کون نه اوري نو چې عقل سره نه نو هغه بیا څه واوري ومنهم من یستمعون الیک او بعضې د دې مشرکانو د بېدینه خلکو نه هغه دي چې غوږ کېږي تا ته افانت تسمع الصم نو آیا ته نو آیته او رول کول شي کڼو ته ولو کانو لا یقلون اگر او حال دا چې په دې کې عقل هم نشته نه اسی کانه اوریدل نشي کولای نو چې عقل پکې نه خو بیا بالکل نشي کولای ومنهم من ينظر الیک او بعض دین هغه چې ګوري تا ته اپ انت تهدی العمیا نو آیا ته خودنه کولای شي کڼلندو ته ولو کانو لا یبصرون اگر که هغه نه پوهیږي لا یبصرون دې کې د دین مراد بصیرت ته مراد دی او یو دی بصارت بل دی بصیرت بصارت د سترګو لیدلو ته وایي د سترګو نظر ته او بصیرت وایي د زړه پوهې ته نو حاصل د دې آیات دا دی الله تعالی وایي چې یو انسان دی هغه ړوند دی ړوند دی ړونه خو لیکنه د د ړوند دی نو هغه الله تعالی وی هغه حق نشي لیدلی ته ته حق نشي خودلی ځکه سترګې کار نه کوي بیا یو سړی ړوند دی او د هغې سره د زړه بصیرت هم نشته دی نو دا خو بیا بلکل ته نشي پوهه کولی نو د دې کاپیرانو دا زړونه چې دا مړه دي دا زړونه چې دا ړاند دي د زړه سترګې هم ړندې دي او د پاسه سترګې هم ړندې دي حق نه ویني ومنهم من ينظر الیک ګوري تا ته خطا ته ګوري په سترګو باندې خو لیکنه اپا انت تهدی العمیا نو آیت خودنه کولای شي ړندو ته ړندو ته ته خودنه کولای شي معنی دا چې نشي کولای وته سترګې روغې دي خو لیکن حق پې نه ویني ولو کانو لا یبصرون اگر کدی پویږي هم نه دې ځکه دا بصیرت به تخلی ښه معنا د زل پوی تخلی ان الله لا یظلم الناس دا جواب درې سوال حاصل له سوال دارې چې الله تعالی د دیونه د دې د اوریدلو طاقت لري کړی دی الله تعالی تی لیدلو طاقت لري کړی دی نو را دیو سره ظلم نه دی الله تعالی وایي زه په چا باندې ظلم نه کوم دیو د خپل ځانونو سره په خپل ظلم کړی دی چې د الله تعالی د کتاب خلاف دی وکړ ځان سره دی ظلم وکړ ځان دی تبا که ځان دی غرق ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم الناس ظلم نه کوي خلق باندې شین هیڅ قسم ظلم ولکن الناس لیکن خلق ان په سم په فر ځانون باندې یظلمون ظلم کوي د خلق د خپل ځان سره په خپل ظلم کوي و یوم یحشرهم او په کوم ورځ باندې چې راجم وکي الله تعالی دی لره که علم یلبسو د دې په عبارت کې تقدیر دی ظنو دا خلق چې ګمان بو کې چې دیو نه دی سار شوی الا ساعتا من النهار مگر یو ساعت د ورځې نه یتعارفون بینهم په جنگلی وکړي په خپل مند کې پاره کې تخفیف اخروی الله تعالی بیانای کله چې دا خلق د الله تعالی مخ ته په قیامت کې ودرېږي او د الله تعالی دین نه منلې نو دا به ګمانو کې چې موږ په دې دنیا کې چرته یو ورځ سار شویو بس یو ورځ یو ساعت تیر شوی دی یتعارفون بینهم تعارف بکې دی د یو بل سره دا تعارف د سره پاره دی دا د ملامتیا لپاره دی پوجان دی پولیس دی عیسای دی یهود دی نصارا دی دغسې نور مرتدین دي منافقان دي نو الله تعالی بوله یو موقع داسې ورکړي و قیامت کې یو بل به وپېژني چې لکه دا خو زمونږ پلانې کرنل نه دی دا خو پلانې میجر دی دا خو پلانې وزیر اعظم دی او دا پلانې صدر دی دا خو پلانې یهودي دی ښه امونږ ته چې ویلو چې ورځی پې که نه خو دا دی یو بل به وپېژني وایي وایي تا ماته ولې ویل نو یا هغه به توی چې رزیله مار ته ویل خو تنخوا مې لدر کوله مخکې ذکر شوی دی در ځان نه نه وایو هغه به ته ویل کنه چې ستاسو په ما باندې هیڅ قسم احسان هم راوړی نشته دی ستاسو ستاسو په موږ باندې څه وراوړی نشته دی ستاسو په موږ باندې څه فضیلت خو نشته دی که تا زما لپاره کار کړی دی زما اډر دی منلی دی اډر دی کنه اډر دی منلی دی نو خو ما دله د هغې په عوض کې تنخواه درکړې تا خو د تنخواه لپاره دا کار کاو تا خو هسې دا کار نه کاو دا کار خو هسې څوک نه کوي دا په تنخواه باندې کوي پمپا کان لکم علینا من فضل مخکې بیان شوي ستاسو موږ باندې هېڅ غوروالی نشته دی نو چا چې غیر الله ته سجدې کړي او د دغه له تلی د مزارون له تلی نو دا به ورته وایي چې یو بل به ملامت کوي تا ماته سجدې ولې کولې نو وایي کولې مې درته که نه داسې نو یې هسې در الله سجدې نه دې کړی په مزار کې دې خوردې هم خوړلې هلته کې دیګونه دې هم خوړل د هغې لپاره تللې هلته کې ناست وي دې ته ناست وي چې خلک را دا راوړي دا راله وړي هسې خو دا کارونه نه دي کړي نو یو بل به وپېژني مختلف حالات دي د قیامت مخکې الله تعالی ویل فزیلنا بینهم اوس دې ځای کې وایي تعارفونه بینهم نو دا خو په تعارض دی ظاهری طور باندې الته کې الله تعالی وی کړه چې محشر رس یو بل نه جدا کو دلته کې یو د به کو یو بل چې ول پیجنې خو نږدې وای کنه شناخت بکري ول سره نو تاسو ته ما په یو لپس کې داغه جواب که حاصل د جواب دار د قیامت مختلف حالات دي نو په بعضی حالاتو کې یو بل او پیجنې د یو بل ملامت کول د پاره او کله به الله تعالی یو بل نه جدا کی و یوم یحشرهم په کومه ورځ باندې چې راجم به کې الله تعالی دې دره کال لم یلبسو دوی به ګمانو کې ګوی کې نه ایثار شوي دي الا ساعت من النهار مگر یو ساعت د ورځې نه یتعارفون بینهم پیژنګلي به کې په خپل منځ کې قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تاوان والدیا کسان چې دروغجن غني پیش کېدل الله تعالی ته بلقاء الله د الله تعالی ته پیش کېدل دروغجن غني او ما کانوا مهتدین او ندی دی لار مندون کې څوک چې د الله تعالی پیش کېدل دا دغه غنی دروغجن غنی نو الله تعالی دا لوی توانی دی او دویم دره چې د هدایت لاره خطا کړی دی و اما نرینک بعض الذین عیدهم او نتوفینک فیلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصل له تسلی داره اې د الله تعالی پیغمبره دا خلک ستا خبره نه مني نو یا خو بستا په زندګۍ کې دوی له عذاب ورکو نو ستا تسلی پیو شي کنه دشمن چې تبا کیږي خوشاله ګپي په دشمن باندې چرمان نه پاسي الحمدلله پی وایا نو یا خو به دیو لمونږ په دنیا کې عذاب ورکو ستا په زندګۍ کې نو ته ویني او که چرته په دنیا کې یو الله تعالی عذاب ورنکه نو الله تعالی بیا په قیامت کې ما تراګر ذکر نه قیامت کې خو بیا چرته نه پرېږدم و اما نورینک او که وخوای مونږ ته ته بعض الذی بعضی هغه عذاب نعدهم چې وعده کوم د دیو سره او نه توفینک او یا اوپات کوم مونږ ته لره مخکې د دیو د عذاب نه نو فیلینا مرجعهم مونږ ته واپس را ګرځیدل دریو ثم الله شهید علی ما یفعلون او بیا الله تعالی خبردار دی په هغه باندې چې دیو کول چې دیو کوم اعمال کول نو الله تعالی دیو په اعمال باندې خبردار دی الله تعالی دیو په اعمال باندې پویږي نو دې کې اشاره شوله دې ته د دیو یو عمل د الله تعالی نه هیر نه دی الله تعالی به تر هر عمل پوره پوره سزا ورکوي ولکل امت رسول دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا تعلق ساتي د قیامت د یاري سره او دا اصل کې دا تفسیر دی د دې د دې مخکې آیات تیر دا یو تفسیر دی الله تعالی به دې ته عذاب ورکړي ولی کل امت رسول د هر یو پیغمبر د پاره رسول رسول دی گواهی کوونکی په هغې باندې د په ورځې د قیامت باندې د هر یو امت د پاره الله تعالی پیغمبر را لېږلی د قیامت کې به په هغې باندې ګواهي کوي فاذا جاء رسولهم نو کله چې راشي رسولهم رسول د دې د پاره د گواهی قضیه بینهم بالقسط نو فیصله به وشي د دې په منځ کې بالقسط په انصاف باندې وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کېدلی دې سره به ظلم نشي کېدلی یو قول لمبسرین داره چې دا تعلق ساتي تاسو تمویل پدې کې تخفیف او خروی دی د قیامت طرف کې الله تعالی بیانوي کله چې قیامت تیر شي نو الله تعالی خپل پیغمبران حاضر کی نو هغه په خپل خپل امت باندې گواهیو کې چې الله تعالی دیو زمونږ خبره نه رمنلې نو مخکې ویل چې الله تعالی ول عذاب ورکړي نو عذاب به تور کړی شي دویم قول لمبسرین داره لکل امت رسول د هر یو امت د لپاره پیغمبر مقرر شوی دی الله تعالی طرف نه نو کله چې دا پیغمبر دیو تراغه په دنیا کې نو دیو دا غینه انکار وکړ نو چې انکار دی کوي الله تعالی ول عذاب ور کوي نو دینه مراد بیا تخفیف دنیوي شو د الله پیغمبر راشي هغه د الله تعالی دین بیان کی نو خلک چې ونه مني الله تعالی په بیا عذاب راولي لکل امه رسول د هر یو پیغمبر د پر رسول له نو د قیامت پر ورځ باندې پیغه گواهی کوي یا پیدا جا رسول هم نو کله چې راش پیغمبر درې په قیامت کې گواهی بو کی نو قضیه بینم بالقسط فیصله به وشي د دوی په منځ کې په انصاف باندې وهم لا یظلمون او دوی سره به هیڅ قسم ظلم نه کیږي الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي و یقولون او دی وای متا هذا الوعد کله به دغه وعده د قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په دې کې اشاره ده دیتا د قیامت نه انکار کوي و ای پیغمبر ته چې قیامت را روان دی قیامت کله دی دا اوس راوخه مونږ تراوله قیامت ده